عجيب قال طب كده سبحان الله قال ويا لما بهات اعمى هغه چې کوم دا فاغي کرای د امام ته سي ضرورت بغیر رای د امام لا غسل کیږي نه ولی دا عام خلکو ته مباح ده پښتو پیږي نو او بیا راي د امام تم پکې څه ویل کوي ضرورت وي یا رسول مثلا نو دا مواز مکه د مباحات عامه ولا نه خو د مباحات عامه شرع د امام ته پکې څه ضرورت دي خیر ليس المرء الا ما طابت به نفس امامه جائزه سيده پاره الا خو مگر ما هغه طابت به نفس امامه چې پسند کوي خواله کړی پسند پسندیدګي کړی وي له په دغه چیز باندې نفس ته امام اجازه یې کړی کته خو امام ابو یوسف امام محمد رحمه الله هم خپل دلیل پیش کړی دی وما روایاه دې ډول چې کوم روایت کړی دا يحتمل ان اذن لقوم لا نسب لشرع دا د احکام د شریعت دوه قسمه دي یو هغه احکام دي چې هغه ته نصب شرع وایي یو هغه احکام دي چې هغه ته اذن شرع وایي هغه احکام چې نصب شرعي طریقې سره راشي هغه تقاضا د عموم کوي هغه کلی وي څه کلی وي او هغه احکام چې هغه په اتباع د اذن شرع باندې راشي هغه کلی نه وي جزئي او مخصوص قوم سره تعلق نو هغه مخصوص ځمکوا او مخصوص قوم نبی علیہ السلام دا په حق او فرمایل من احیا ارضا میتا فهي له څه شموله کوم مسله باندې نو پاره کې د اذن د چا راغی د امام راغی امام څوک پیغمبر اسلام خپل امام وکړ دا د نس خبر خوش مسله هغه کې هیڅ د امام راغه ځکه امام څوک ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ويحمل اذن لقوم لا نسب لشرع او بل دال لانه مغنون دا مواز مکه دا مسلمانانو په غنیمت نیولې ده اوس امام اجازه وکړه یو چاله چې دا زمکه ستاسو وکړه زراعت پکې وکړه اوس چې دا دی ورکی دی و خراج ورکی او کبا عشر ورکی نو دی وی عشر به ونه ورکی ځکه ابتداء اول کې خراج مقرول او سلمان باندې دا نه روا دي چې خراج د اثر د کفر او دا خو مسلمان دی او د تاسو مکر پر د د باندې ابتداء سم مقرول د خراج مش مسله باندې د خامخا بسمه لکه مقرري دي او شاء ويجب في روش الاربتاء والتوظيف في الخراج هغه اول مقرر ول د خراج په مسلمانانو دا جائز نه دي د سړي زمکه واخستله خراجي زمکه واخستله اوس به عشر ورکړي که به خراج ورکړي د زمي نه واخیستل زمي خراج ورکول یا لازم کې زمي آباد کړل مواد زمي کې چا آباد زمي زمي به سور کوي عشر کې خراج خراج به ور کوي فلهذا د ازمکه واپس شاو نه واخیستل مسلمان اوس په مسلمان خراج ور کوي کوم څه خراج ور کوي ځکه دا ابتدا ده خراج په مسلمانانو بلکې ابتدا په شاشه یو زمي باندې کوم مسله ده ویل کلام کوي اچھا جی تر یو غړي له ولا کیږي مالي قال لا جي لا اذا سقاه بماء الخراج خراج تکس لانه هنا جن يكون ابقاء الخراج په دې وخت خو ابتداء الخراج نه ده او مسلمان باندې بلکې سره بقاء ابقاء الخراج مخکې په ځینې مقرره سره هغه ته بقاء ورکړ شو على اعتبار الماء په اعتبار د اوبو سره اوبو د خراج لکه موږ مقرره ور باندې څه خلاص څه مسله لکه زمير خلاص په وبو باندې وبکي فلو احياها ثم تركها یو سړی زمکه ژوندۍ کړله ثم تركها دې پرې خودل وزرعها غيره او غير دې اول بل چا وکړله فقط قيل الثاني احق بها چا ویل چې دا دوم ډېر حقدار ده په دې زمکه باندې چا زراعت کړی ده اول ونه اوتل لأن الأول ځکه اول پر یحیی سره مالک ته منافع او که مالک ته رقبی وو ته منافع او مالک ته رقبی خو مالک ته رقبی څوک ده مسلمانان دي خالد ته لغونه تخصیص په کیاسي څه فائدہ ونه وانه پوښ مسو لا رقبه ته در قبی خو مالک نه ده چې ته چې د جرأت په کې ټیک نه ده سمولا نو د دوه مالک زراعت په کیو کړل نو دا د په ملک نه کړل دا عام سوالانو په ملک زراعت وکړل څه سمولا فاذا ترکها چې کله د پرې خدل دی اول محیها د ازمکه کار صالح حق بها نو دوم ډیر حقدار ده ولا صح دا ده صحیح قولا ان الاول ينزوها من الثاني دا اول زمیندار چې زمکه ژوندې کړې ده دا زمکه برا وباسي د دوم وته تزخ پوتو زور ولی لانه ملک ملکها بالاحياء دی مالک ده په پردیس مکه کې څه کړل هغه کشت او فصل علی کوي کړل پښته پښتو پیږي على ما نطق بالحديث من احيا ارض رويتا فهي له يا د نسخ خبر تاسو ما شي اعتراض کړئ دا حدیث خو موږ جواب ورکړ دا مخصوص قول لپاره موږ لپاره خو دلیل لري امام ابو حنیفه لپاره اوس کومه مسله ده هم خور پیږي ها دا حدیث کوم مخ کې چې من احیا ارض میتا فهیا له دې تملیک ولا حدیث خو د صاحبینو لکه دلیل موږ هغه ته جواب کړو دا مخصوص قول د پیغمبر ویلو موږ وایي چې کله امام اجازه وکړلو اذن د امام چراغه خو څه مثلا هغه ورته اجازه وکړو بیا د حدیث موږ د پاره مستدل خو څه مثلا باندې خلاص ولی اضافه د اضافت فيه بلام التمليك من عرض من احيا ارضا ميتة فهي دلته مراد اضافت ته اضافت اصطلاحي نه ده بلکې مراد اضافت اضافت لغوی په نسبت سره خوش مثلا باندې نه دې اضافه د نسبت فمن د مبتدا او خبر کې چې فهيا له فهيا له بلام التمليك راغی بلام تملیک راځه کلام لپاره تملیک ته داخل پچاډه لکه په مالک باندې مخکې مال ورنه څه ذکر شوی وملک لا يزول بالترك او ملک دا زائل په ترک باندې ها نکی چې پری خو ده ومن احيا ارضا ميته یو سری الک مړه زمکه ژوندۍ کړل دا غره بعد نور کسان یو په بل پسې دلته دوه صورت دي یا خو څلورو په څلورو کې لکه یو پنځه کسان دي یو د ازمکه آباده که بل هغه بل هغه بل هغه بل هغه د څو شول ټول مجموع پنځه کسان شو اوس په دا لار څوک ورته معاینه کوي دوی ته لار امام را او باسي بعینه امام ټول ته ولار مقربي تخصیص ته یو نشته البته یو سړی زمکه آباد کړ د هر زمکه څو طرف وي الو نو یو راغی دلته زمکه آباد کړ بل راغی دلته زمکه آباد کړ بل راغی دلته زمکه آباد کړ سلام راغی دلته زمکه آباد کړ اوس د دې منځ د لار په چا جوړي په دې سلام خوش مسته وځه کله لار ور باندې کړه نو خلور باندې کړه شموله ثم احاط الاحياء بیا حتو کړ یا احیاء او مصدر وای ثم احاط الاحياء بیا حتو کړ په اسمه کې باندې نور ژوند کول به جوانب هل اربعه من اربعه نفن على التعاقب یو په بل پسې تعاقب سره یو په بل پسې او که په یو ځل باندې و بیا بل رسو کو ته معاینه کړی امام چې د ټولو پکې یسوي فعن محمد ان الطريق الاول في الارض الرابعه لا دا اول پس لرم زمکه ولی لتعین حال تطرقه ځکه د خدمت کې تعین وشه د پاد لارې دا اول ځکه دا بند شو دا بند شو هغه بند شو دا معلومه شو دا د شو لا او دا نور کسان چې زمکه احیا کړی دا چا په یې ځنې کړی د امام په ځنه کړه د جا امام په ځنه کړه نو دې ته امام اجازه کړو دې ته امام دې ته دې ته امام اجازه وکړه اوس امام او دې مزور ته امام څه کړی اذن کړی چې اخیری ته امام اذن وکړو دې سره سره دا امر راغی چې دا اول ته د مزور ته بلار هم ورکه لتعین حال تترکه او وقصد الرابع ابطال حقه او دا رابع الکه اراده کوي ابطال دته حق د څلورم نمبر کې د سزما کاسو شو الکه یو په خلک کې یو ته لار نشته ویږي کنه په وقال يملك هزمي بالاحياء كما يملك المسلم مالک ذک د ما د مواز وکي زمي لکه څنګه چې لکه مسلمان ګرځي په احیا باندې ځکه احیا دا سبب د ملک تارک په مواد مکه او په دې سبب کې د ذمي او د مسلمان فرق ځکه دا معامله ده کې دین معامله ده کې دین ټول وای معامله ده او معاملات کې ذمي او مسلمانانو سره سوي مساوي لأن احیا سبب الملک الا ان عند ابي حنيفه رحمه الله اذن الامام من شرطه اذن الامام لا شرط ملك دا مسلمان لپاره هم او د ذمي لپاره هم د حضرت امام په مذهب رحمه الله فيستويان في دوار په ملک برابر سول كما في سائر اسباب ملک ما كان اسباب د ملک شراء او میراث او شفاء او غير ذلك حتى الاستيلاء على اصلنا مسلمانانو جميعا په ګډه لکه د کافرانو حربيانو په ځمکه قبضه وکړل نو یې چا سوال دواړو سره یو اسې دې مقام سره خبره ده کو مسلمان هغه د کافرانو په ځمکه باندې تصرف راغی نو څوک مالک مسلمان که کافر مسلمان کافر ته اوس نسبت تمیل قاعده سره مسلمان باندې عشر ورکړي زکات په ورکړي غني پیږي کافرانو له مسلمانانو زمکه ونیول اوس کافر په حق مسلمان کې نه دا مسلمان د ملک نه وته چاته لاړ قال ومن حجر ارضا چا په زمکه د بری کې خو ده ولم يعمرها خو اباده نکره ثلاث سنين درې کال اخذ على الامام د زمکه امام وافس ول علي ودفعها الى غيره بل طالب امام د زمکه و دا فرض کې امام حال عظمت کې غیر غیر الکدي اول متحجر ولأن دفل الى الاول امام چې عظمت اول الک زمیندال اور کړي وا کان یعمرها نو دا ورکړه لپاره دا آبادول چې دی آباد کې عظمت فتحصل المنفعه نو حاصل بس فائدہ للمسلمین مسلمانان له من حيث العشر کوم مسلمان ته ور کړو او یا من حيث الخراج کې زميله ور کړو فاذا لم يصل كلا دانه تحصيل نصر يبقى وربك امام هودا مواز مكه الى غير غير ده اول ولې تحصيل المقصود چې مقصود حسيت عشر او خلاص مسلمانان ته پیدا راځي پیږي اچھا او بل لاره دا خالي ډبرې کې خودل دا احیا نه ده دا اعلام ده څه اعلان ده چې خلکو دلته تاسو الکه اراده احیا او نه کې مال تاسو مخ کې څه کړی ده اراده کړی ده لأن تحجیر دا ډبرې کې خودل علامه لګول ليس باحیا دا احیا الارض نه ده او احیا دا سبب د ملک ده نفس التحجیر سبب د ملک د متحجر د پاره نه دی او حجر تحجیر دا ملک نه دی یملک چې مالک شله کې دا لأن تحجیر ليس بإحياء یملک چې مالک شله اول هو د دې اسمکی به پر تحجیر باندې ولي على الإحياء تاسو دي کول انما هو العماره خو آباد ولي خالف په دبر کې خدل خو نه آباد کیږي کوم دي آبادي قانون دا څه چې کچیر اسباب د آبادی پکې وکړ د شکارونه پکې وکړ هغه سبب د سو د زراعت او د کښت آبادی چې بیا هغه احیا ده او کله چې افعال رااله دا خالی نشاله او چې بل څوک پکې کارونه کی چې بیا هغه تهجد هغه احیا نه خالی تهجد ور سره مالک په تحیید اعلام دا د بری کې خلل دال علامه د علامې لپاره یا د خبرول لپاره څوک وترانه دي نشي سو مې نامدار دغه اعلام به پر تحجیر باندې به اعلام ولې نه وای چې تاسو چې من حجره ومن علم نه وای ومن علم ارضا څه وای کنه مش مثلا من حجره ولې وای فإلى أنهم كانوا يعلمونه بوزن الأحجار دې باندې شان له ګره پر ځمکه باندې په کې خودلو د ډبرې باندې په څلور طرفونو باندې ځکه ورته تهجیر وایي اعلان تاسو وایي او یا لا لو يعلمون لحجر غيرهم دې باندې شان له ګره په دې چې بل سره منع کړي تهجیر یا د حجر نه ډبرې په معنا ده یا تهجیر د هجر د هجر په معنا ده منع سره چې بل څه په کې تصرف ان احیاء د ژوند کولو د مواد څخه کنه په وخت کې پاتې سره د ځمکه غیر مملوکه کما کان لکه څنګه چې مخکې د تاجر نه سو غیر مملوکه خایزو فقط چې معلمه شول څه شو معلمه بعلامه سپورت سیدا سید قول خو لیکن چا چې ځمکه تعین او چې د احیاء بزکم اجازه د امام نه واخیستل د څو کاله ورته مهلت ورکیږي درې کاله ویل ما شرط شرط شرط کړ ستر کو سراس سنین په خلل درو کلونه لقول عمر رضی الله لقول عمر رضی الله تعالی عنه ليس لمتحجر بعد ثلاث حق ليس ليس لمتحجر هغه علامه کې خودن کې پسمه کې باندې اورسته درو کلونه حق حق ولي ولانه اذا عالمه لانو شا لانو دا اول چې ده جزا پاغه وخت عالمه چې معلوم کړل هو د ازمکه مواد لابد من زمان لابد یو زمانه يرجو فی الى وطنه زي واپس وطن ته وزمان يهي اموره فيه ثم زمان يرجو الى ما يحمله نو څو کار کوي دی اول دې دین د ازمکه مواد واپس کیږي خپل کلیت ٹھیک شو مولا خلافت پاغه وخت چرته مدینه منوره کې او یو کال مزل کوم ځای ته کېده په تور مثال هرات ته کېده څه ته هرات ته یا رای خار ته کېده دا اخیری آبادی چې کومه وه د هغې او د مدینې منورې منځ کې یو کال مزل څومره یو کال مزل کړه حضرت عمر ته خلافت کې دا خبره یو کال مزل نو اخیری آبادی چې حضرت عمر د خلافت رضی الله تعالی عنہ دا غیر د دان خلافې منځ کې څوره فاصله یو کال نو د خراغه لکه اذن خو واخیسته د امام اوس په یو کال کې د سکی واپس غزمک ته دي کولې دا امام له اذن واسطه علامه یې ولګول ټیک سره او چې علامه یې ولګول دې را بعد تعلق تزمه کې سره اوس دوه مهلت ورکول په کال چې اوس د اسباب د احیا خو برابر کې کړ اوس له غزمه کې را واپس کیږي چرته دا له خلافیت مثال په توګه باندې اسباب برابر یې پیو کړ شمله واپس کیږي به خالص یو کال به مزل کوي یو کال به کوي مزل کوي پوه شو وسره بیا یو کال دې اسباب برابر یې دا به چې دوم دوه کال تیر شي دریم کال بیا واپس کیږي غزمک ته غزمک احیا وکړي شي بس په دې درې فعل کې هر فعل په مقابل کې یو څه دی کال دی فقدرناه بثلاث سنين ولأن ما دون من الساعات كم د دین هغه ساعتونه د ساعتونو اعتبار والایام دی او شهور دی میاستی لا یفی بذالک هغه وفانه کې بذالک دا درې کارونه پاره کې پر کېږي په کال کې هر یو کار څه شل کوي فوش کال پرې فوش ملال یو کال کې واپس هم شي یو کال کې اسباب برابر کې کلی کې بل کال وا سفرو کې لکه غزمه کې ته ورسی خلک اذا لم يحضر بعد انقضائها درې کاله تیر شو خدای زمکه ته حاضر نشول فظاهر انه ترك ان ظاهر راځي زمکه پرې خو نه غواړي قالوا مشايخ هذا كله ديانه دا ټول خبرې به تور دیانت ته چې درې کاله ولکه متحجر ته موده وي سوي درې کاله موده یې ورته سو کو تصرف د دې په غزمه کې معلمه کې نه کې چې کوم نشان دي کړی البته دی الکه اول کال خو ورته وکتل دوم کال دوم کال یو سړی راغی دغه کوم ځمکه چې د ډبرې لګولې شانه یې ور باندې کړو په هغې کې ډېره بهتر طریقې سره زما هغه غنم وکرل اوس به څه چل کېږي دا به د ثاني وي که د اول نو قاضي به اوس څه فیصله کوي اول ته به ورکې ثاني نه ٹھیک ده دا ټول کوم چې هل التهجير احياء ام لا یو تاسو دا کلمونه چې راو باسي د پانی مخ په تک تور کی څه به کوي تک تور به کوي صحیح ده خلاص لتعقل احياء منه دون الاول دا اول خو احيانا لغله اعلام راغله فصار كالاستيام دو کسان لګیاري الیاسم لګیاله اسامه لګیاله منځ کې بیا کوي ملاسف استاد به په ټیم کې راځي لکه فما خرج دې دواړه به اوس د فعل مکروه عقد صحیح څه باطل فصار کالاستیام لکه بولی ورکول استیام څه معنی بوله فإنه يكره دا مکروه دی ولو فعل کې چې فعل بولی وکړي شي زمکه کې یا دوا درې څلور ټول زمکه نه راتاو کې او لقي الارض یا زمکه پاکه کې صحیح کې پاکه کې جاروي کې او احرق ما فيها من الشوب كما اغزري هغه ټول اوسو دی دا هم اعلام د تهجیر ده او خزه د مافیا هم الحشیش او یا کټ کی پری کی پکی ما هغه غیاګانی ما هغه چیز په حاجی بل زمن کې د الحشیش د وچ غیاونه او شوق ازغی دا ټول کټ لري وجعلها خلاص خبر او شوق خدا او داس وای او خذ لها من الحشيش او الشوب یکت کله کلاوه چې غیا او ازغي وجالها حولها دا غیر چا پر وګرځي دا ازغي او دا ورته کې لازم کی وجعل التراب عليها خار ور باندې وګرځي من غیر ان يتم مسنات خو دا شنه چې پوله جوړه کی ته جوړه کی پوله پولې نه وی جوړه کړي خاله لکه خاورې وربنس کی واره چې باري اوچت نو کې یا لکه څوک یونس خراب نشي او کوم صنعت پوله دې جوړه کړې هغه احیا ده هغه اعلام نه اوس براشه ده شي مثلا باید شي مثلا مستنات دا دې چې دې شي ده دې څه وایي خبر مسلم نو کو څنګه را تاسو ملایان وایي سیا قبر دې قبر شي پوله ما ول دغه شي بچ خلک قربان لا شي ورسې لا ليمتنع الناس خلق مناسي من الدخول او حفر من بير يا کوي پکې وکړه جران او زرعين دوه کزه او کټول کوي پکې وکړه او په پکې راوته بیا دلته لاړل وسقاها او د زمکه وبکړه تاسو فکر یاله کې خلک چې غنم کوي پیره وبکی بیا بیا ورسته وچه چې بیا ټکټر په سره وایړی بیا د توکم کشینی افعال محمد امام محمد نه دا روایت انه احیا چې دا کرد اړول لازم چې وکول احیا الاعلام نه به حيث بده شان یو احسب الماء چوب پکې محفوظ کېدل تكون احياء دا دیوال هم احياء ده او پل هم احياء ده ولانه من جمله البناء دا هر واحد د دیوال جوړولو د پل جوړولو دا جمله د تعمیر د زمکې نه او تعمیر د زمکې چې کوم ده سوي احياء وكذا اذا بذرها تخم پکې وشندل